تاسو ماشاءالله حدیث مشهور تعریف اوریدل او د حدیث عزیز او د غریب وایي خبر واحد کی تیسری تقسیم، د خبر واحد دریم تقسیم، خبر واحد اپنې راویو کی صفات کې اعتبار سې سولا قسم پر هې، خبر واحد د خپلو راویانو د صفاتو په اعتبار په شپاړس قسمه دی. نو ګره یو ته وی صحیح لذاته دا د اصطلاحات دي د علماو ات ورسو به د تعریف کوي دویم ته وی حسن ل حسن لذاته او دریم ته وی ضعیف سلورم ته وی صحیح لغیره پنځم د حسن لغیره شپږم د موضوع وې دا حدیث موضوع دې چې چا دروغ جوړ کړي من غلط متروکن اتم د شاذن نهم د محفوظن لسم د منکرن یو لسم د معروفن نو دا شپاړس قسمونه ور سره ور سیات کوي بیا به سوي بیا به یو یو وایو دي سره دا برسو کتاب کې تاسو ته ماشاءالله راضي ادا خبرې ټولې زده کیږي تاسو د سکولونو کې زبر سيزونه زده کړي اول نزدنو خو مهنت سره سشول زده شول نو ماشاءالله دام چې لګ لګ وایي او دین دین خبره یادېږي او ذهن ته غورځيږي اسانه دي کې د الله د مدد او نصرت سره واده دا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین